د شهداو د پاره الله رب العالمین خوش خبری او بشارتونه ذکر کول چې مخکې آیات کې مداغې نوازې بیان شول چې دا شهدا به خوشاله وي زیر او خوشخبری به حاصلې په خپل رشتہ دار باندې چې دوی به ور سره الله په جنت کې یوځي په دې شهدا او باندې به يرني په دې باندې بس غم ني اوس په آیات مبارکه کې دا قانون او تعلیم دا دی چې دا الله او رسول صلی الله علیه وسلم حکم حکم منل د زخمونو او د تکلیفونو باوجود که مسلمان لري زخمونه او تکلیفونه ملاو شي وي خدا الله او رسول حکم فیصله جوړورسي نو دل باغ په سر سترګو باندې منزوروي او دا غي نه بده رستو کیږي نه عمل به کوي لکه دا شان او د صحابه کرامو جمهور مفسرین ذکر کوي چې په دې آیات کې د حمراء الاسد غزا او واقعي طرف له اشاره ده امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې حدیث ذکر کړی اهل علم دا غي د اسناد تسلیم کړي اگر چې بعض اهل علم اغیل مرسل وي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وي چې کله مشرکان د احد نه واپس شول او مکی مکرمه طرف روان شول تلل نو روحا مقام له جوړ سیدل د مدینه نه چې سړی وزي مکی لذي تقریبا یو نیم سل کیلومتر کې یو ځای راځي د بدر خوا کې شغیل روحا وایي او حدیثو کې د روحا ډیر ذکر راځي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي شیطان چې مدینه کې نو ابو سفیان رضی الله عنه چې په دغه وخت کې لا ایمان نه دروړې د کافر سردار او مشر دی هغه د لخر له وی چې لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب اردفتم وبئس ما صنعتم ارجعوا تاسو خدای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کو نمو د مسلمانانو نه زنانه په قید کې راوستي تاسو خډیر بد کارو کو په خپل مقصد کې کامیاب نشوي دی چې واپس ورځو د مسلمانانو به اختلاف وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صدا پته ولګی دا د دین یو ورځ مخکې لارز په منځ کې نه د تیر شوی چې مسلمانانو له تکلیفونو ملاو شوی او یا مسلمانان شهیدان شوي او یا زخمیان دي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په خپل زخمی دی خو چې پته ولګي چې دشمن را واپس کیږي او دا افواخ ورشوا نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړو او صحابه کرام له وی چې بیا د کافر پسې وتلی خو موږ سره به هغه خلک په دې کې شاملېږي چې پرون د احد په میدان کې زموږ سره مرګري وو نو زخمیان صحابه کرام هغه یوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اعلان قبول کو او حکم یومن لو روتل تر دې چې اهل المغازی او سیر ذکر کړي داسې صحابه مروتل چې یو لاس په یو کسي خیبل په بل باندې خپې ور پسې راخکې شي نو الله رب العالمین تعریف کوي په دې آیات کې چې هغه کسان چې قبولواله کړو د الله او د رسول د حکم بعد ما اصابهم القرح پس دا غنه چې غیر ډیر زخمونه رسیدلی وو په زخمی حالت کې وروتل د الله او د رسول حکم یې ومنلو د کفارو په زړه کې الله رعب او ير واچولا ابو سفيان او دا غمرګري مشرکان واپس شول یو کافر له سره شوت او پیسې ورکې چې لاړ شه مسلمانان زموږ نه وي روا او غي لوایا چې نور امداد ور پسې راغې او ډېر ترنی او مضبوطی لخر را رواني نو غراغي مسلمانانو له دا خبره وکا نو دا الله رب العالمین د طرف نه خو غل لقب د شیطان ملاو شو چې دا شیطان تاسو تاسو لراغه د خپل مرګرو نه يرولې نو په دې آیات مبارکه کې دغه واقع او غزا د حمراء الاسد له اشاره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه چې بیا د غزا نه را واپس کېدل حمراء الاسد په اصل کې یو ځای ډوبنه اوس ورله مدینه منوره کې حمراء ویل شي او عوام او عرب دې لفظ لحمرا وي لفظ مختصر کړی دی غیر چاپیرا سر غرونه دي داسې د سور رنګ والا د مدینه منورې د میقات ذوالحلیفې نه چې سړی وځي مکې طرف له دي نو دغه ځای حمراء الاسد دی تر دغه ځای نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی پسې وتی و نو د دی په زړه کې الله یره واچوله واپس چې نبی علیہ السلام راتلو نو یو تجارتي قافله را روانه وه صحابه کرامو د هغې سره لین دین وکړو اغستل خرڅول شول په هغې کې الله رب العالمین لویه ګټه او فایده صحابه کرامو له ورکړه جمهور مفسرین عام مفسرین وایي چې په آیات مبارکه کې د حمراء الاسد واقع او غزا له اشاره ده او شیخ المشایخ علامه حسین علی رحمه الله هغه وایي چې په دې آیات مبارکه کې اشاره ده بدر صغرا لا دا بدر صغرا په سلورم کال د هجرت باندې د شعبان په میاشت کې یو غزا شوې ده د مسلمانانو او د مشرکانو په منځ کې جنگ نه ده شوی خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوته ده د کفارو په ځړ کې الله یرا شولې غي نه دي حاضر شي نو دې لم جهاد او غزا ویل شي چې مسلمانانو نبی صلی الله علیه وسلم د کافرو پسې وزي او اهل المغازی والسیر دغه واقعیا د غزوه بدر صغرا داسې ذکر کړی دا چې کله ابو سفیان د میدان احد نه واپس روانو د احد غزا وشو نو ابو سفیان اعلان وکړ چې موعد ما بیننا وبینکم بدر الصفراء رأس الحول نلتقي فيها فنقتتل وای زمونږ استاد دوباره جام چې بکیږي نو په بدر کې وای بدر له بدر الصفراء وای هغه ځای کې د خړې او زیړې شګې دي بالکل د شګو دي لوی لوی غرونه دي نو په دغه ځای کې به موږ ملاویږو او را روان کال به زموږ استاد په منځ کې تاریخي مقابله او جنګ وي نو رسول الله عليه الصلاة والسلام د پنځل لسو صحابه کرامو سره په سلورم کال د هجرت وروته او په دغه ځای کې د دې کفارو انتظار کولو ابو سفیان هم د لخر سره وروته خو سمزل چې د مدینه وکړو نو بیا الله په ځل کې رعب او یره واشو لو واپس شول علامه حسین عز رحمت الله علیه وی چې په آیات مبارکه کې دغه بدر صغرا له اشاره ده عام جمهور مفسرین وی چې غزا د حمراء الاسد له اشاره ده الذين قال لهم الناس دا کسان دي چې ویلي دوی له خلکو د الناس نه مراد هغه جاسوس ته کوم چې دی را لېګل او بعض اهل علم دا نوم ذکر کړي نعیم ابن مسعود د اخرت ګټم شو چې د الله او د رسول حکم یې ومنلو دنیوي منفعت او فائدہ مل الله ورکړي وا لم يمسسهم سوء نو رسیدل دوی له تکلیف الله د کافر په ځل کې رعب واشولو دغه شان کو تختیدل د دې په منځ کې جنگ ونشو نو لم يمسسهم سوء نو رسیدل دوی له تکلیف اجتهادي تور باندې خدای او شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم پرې خود چې دا مورچه مپرې دی او غیر مورچې نه راکوس شول او دا آیاتونه ورننه ښکاري چې قران کریم سلسله وار شروع د صفاتونه کوي واتبعوا رضوان الله دا شیطان راغی او تاسو د خپل دوستانو او د مرګرو نه یارولې چې زمو مرګري کفار تاسو په سر روان دي په ډېر قوت او طاقت کې دویمه معنا دا د چې يخوف اولیاءه یری دا شیطان مرګري خپل چې منافقان او کافر خلک دي هغه د مسلمانانو نه یری ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اوس په دې آیات مبارکه کې الله تسلی ورکړي خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا چې دا منافقان او دا کافران تم کارونه کوي نو په دې باندې ته غمجنې ګما دی الله لا د الله دین له ضرر نشي ورکولې سره خپل ځان له ضرر او نقصان ورکي بدبختي آینه دای تکلیف نشي رسول الله ته د هیڅ هیڅ قسمه تکلیف الله نه نشي ورکوله يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره دغه اوس د ری بدبختیا ذکر کوي دا کم خلق چې د کفر په کارونو کې تلوار کوي اراده لري الله غواړي الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين